همداراز د دغه مدرسې څخه د شپږمې درجې څخه غلام محمد هاشمي حمدالله حمید او د ده ملګرو لیک رالېږلی پوښتنه یې کړې ده چې که یو سړی په روزه کې لیونی سي او یو څو ورځې وروسته بیا فرصت سي آیا د دغه لیونتوب ورځې او د ورځو قضا به راوړي او که نه حضراتو په روژه کې چې ګرد روژه لیونی وي یوه ورځ فرصت سي لا هم دا ګرد روژه به دوی قضا راوړي د لیوني روژه نه دسي اما چې ادراک د وخت یې وکړي بیا نو پر ده باندې دا روژه ګرد میاشت پر کېږي دا روژې به حتما د دغه ورځو قضا راګرځي بیا له قضا بل علاج نه لري والسلام